او دغه مقدماتي درسونه ځکه ضروري دي خصوصا د موږ او تاسو لپاره چې د سیرت النبی علم د موږ او تاسو د مدرسې په نصاب کې هم په هغه ډول چې په کار و نه دی ځای شوی او د مکتب په نصاب کې هم په هغه ډول چې په کار یا لسره شته نه یا په هغه ډول چې په کار و نه دی ځای شوی نو په مجموع کي دغه د سیرت النبي علم موږ ته هغومره ډېر معرفي نه دی لکه څنګه چي څونه چي صرف راته معرفي ده، څومره چي نحو راته معرفي ده، څومره چي فقه شریفه راته معرفي ده، څومره چي د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث راته معرفي دي، څومره چي قرآن راته معرفي ده، په اصول فقه کي مي هغه اقسام او انواع زده کړي دي یا څومره چي نور هغه علوم که هغه د ادب علوم دي که هغه نور اخلاقي علوم دي تصوف ده وغیره دا چې څونه راته معرفي دي ځکه دا د موږ تاسو په ټولنه کې متداول یا موجود یا سره ګرځېدونکي را ګرځېدونکي شیان دي سره په خبر یو خو دا د سیرت النبی علم په مدارسو کې هم کم دی او په مکاتبو کې هم کم دی او په منابر او مساجد او فدو کې هم کم دی تاسو به ورېدلې وي چې په شیر مسجد کې د قران دوره کیږي په مسجد کې د صرف دوره کیږي په مسجد کې د منطق دوره کیږي په مسجد کې د ریاضي دوره کیږي خو ما ډېر کم اورېدلي دي چې په مسجد کې سږکال په فلاني مسجد کې د سیرت دوره ده یو کال کې د سیرت دوره وشوه یا شپږو میاشتو کې د سیرت دوره وشوه یا څلوېښت ورځو کې د سیرت النبي دوره وشوه دا ډېر کم دي نو د دې لپاره چې د دغه علم هغه ماهیت یې او هغه اهمیت یې او هغه اهداف او مقاصد یې او هغه حیثیت یې او هغه ابعاد او اړخونه یې لږ ښه راته واضح شوي وي نو بیا به لږ ښه خوند راکړي دغه دغه علم به راته ناشنا او بېګانه نه ښکاري دا به بیا راته ضروري شی معلوم شي نو د همدې لپاره یو دوه درې مقدماتي درسونه دي یو مقدمه یې پرون تېره شوه چې د سیرت د زده کړې هغه اهداف او مقاصد دا مو ویل نن د سیرت په باره کې یا د سیرت د مقدمې په باره کې یو بل موضوع درته یادوم او هغه د سیرت د زمانې نه د مخکې زمانې حالات او وضعیتونه یعنی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بعثت نه مخکې د دنیا په څه حال و او دنیاوالو څه کول د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانه نه مخکې د دنیا په څه حال و او د دنیاوالو څه کول په دې باره کې تاسو ته مختصره خبره په یو د دریو درسونو کې کوم ان شاء الله دا خبره ځکه ضروری ده تاسو چې مات متوجه شئ هغه د لیکلو وړ شیان چې دی هغه بیا ان شاء الله زه وخت درکوم هغه به درته وایم چې په اوریدلو کې سړی یو د خبره روغ واوري ځکه د لیکل سړی د اوریدلو نه مصروفوي کله داسې وي چې سړی یو شی لیکلی وي خو سم پې باندې په هغه وخت کې سم پوه شوی نه وي یا په یو بل ډول پې پوه شوی یا مقصد دغه ویونکي بل شی وي نو اصلي هغه هدف په دې باندې پوهېدل دي یو وری که سره واورئ د لیکلو شیان بیا زه انشاءالله وخت درکوم درته د لیکلو شیان هغه بیا درته لیکم زه په خپله هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بعثت د زمانې نه د مخکې زمانې په احوالو او وضعیتونو باندې پوهېدل ځکه ضروری دي چې موږ تاسو وایو قران په انساني ټولنه کې یو انقلاب یا یو بدلون راوست رسول الله صلی الله علیه وسلم په انساني ټولنه کې یو بدلون راوست دا بدلون خو به د یو حالت نه بل حالت ته کنه یو وضعیت نه بل وضعیت ته به دی یو دین نه بل دین ته به دی یو فهم او قناعت نه بل فهم او قناعت ته به دغه کم ته چې خلک راواړول د شکر د موجود ده قران هم شته احادیث هم شته فقه هم شته د اخلاقو د تزکیې او د احسان کتابونه هم شته او د اسلام مکمل تاریخ په ټولو تفصیلاتو یې موجود ده خو د اسلام نه مخکینی حالات هغه مونږ ته ډیر واضح نه دي ډیر معلوم نه دي راته همدغه وجه ده چې د دغه بدلون یا د دغه انقلاب پوره درک نشو کولای موږ وي بدلون راوسته څه شي په څه شي بدل کړ هغه مخکې خلک څنګه وو بیا ورسته چې ته جوړ شو مخکې د خلکو کم دین وو چې ورسته بیا په دې دین راوخته مخکې د خلکو اخلاق څنګه وو مخکې د خلکو ټولنه او اجتماع څنګه وو مخکې د خلکو عسکریت او نظام حکومت دا څنګه وو مخکې د خلکو اقتصادي وضعیت څنګه و چې بیا وروسته په څه شي باندې بدل شول تر څو پورې چې څوک داسې توره تیاره ونه ویني هغه ته د رڼا قدر نه ور معلومېږي چې سړی توره تیاره وویني توره تیاره کې بیا چې لږ رڼا هم ورښکاره شي هغه ده ته ډېره قدرمنه ښکاري تر څو پورې چې سړی داسې سخته تنده ونه ویني سخته تنده وژونکې تنده د اوبو قدر نه ورمعلومېږي تر څو پورې چې سړی درد ونه ویني خوږ دا ونه ویني د آرام او د راحت قدر دا نه ورمعلومېږي تر څو پورې چې سړی داسې دردونکې زبېښونکې لوږه ونه ویني د ډوډۍ قدر نه ورمعلومېږي د دې لپاره چې د ډوډۍ په قدر سړی پوه شي یو د ولګي احساس ورته ضروری ده د دې په خاطر سړی د اوبو په قدر پوه شي دا د تند احساس دا ورته ور ضروری ده د رڼا په قدر پوه شي یوازې دا د تیارې مشکلات تیریدل یا تیرول یا د تیارې په هغه مصیبت او تکلیف باندې پوهېدل دا ورته ضروري دي تر څو پورې چې سړی ویره ونه ویني ویره استراب دا ونه ویني د راحت او د اطمینان د امن د دې په قدر نه پوهېږي. کله کله یوازې دا امن دومره لوی نعمت وي، دومره لوی نعمت وي، تاسې به لیدلي وي په دې عملیاتو کې، په دې کمینونو کې، په دې بمبارونو کې سخته وېره وي، بیا چې هغه وېره ختمه شي، بیا یې نه ډوډۍ ته پام وي، نه اوبو ته پام وي، نه ځان ته پام وي، نه کالیو ته پام وي چې دا اوس په خټو دي، خیرن دي، دا اوس پاک شوي، ناپاک شوي، څنګه شکر الحمدالله چې بس لږ دې ارام ساه واخیسته. چېرته یو دېوالو ته کېني یا یوې ونې ته کېني یا چېرته یو سوري ته ځان غلی کړي د آرام احساس وکړي لکه دا ټول نعمتونه چې ورته حاصل شوي ځکه د مخکې ویره لیدلې وه دا ویره ورسره وه چې وبه مې نیسي دا ویره ورسره وه چې زخمي به شم دا ویره ورسره وه چې شهید به شم دا ویره ورسره وه چې یو بل داسې مصیبت به راپېښ شي خو چې کله دی خپل ځان په امن کې وګوري نو بیا د دې امن قدر ورته ورشي همدغه ډول ورونو چې تر څو جاهلیت ونه پیژنو جاهلیت د اسلام دا قدر نه رامعلومي او جاهلیت دا دوه ډوله ده یو ته وایي معاصر جاهلیت او یو ته وایي زوړ جاهلیت زوړ جاهلیت د علماو په کتابونو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه اوس زمانه کې یا د سلګونو کلونو نه را دی خواته چې کله انسانانو د هدایت نه ورسته یا د هدایت مندنې نه ورسته بیا د گمراهی خواته میلان پیدا کړی دی بیا د گمراهی لارې نیول اوس دا موږ تاسو ګورو په د اسلامي ممالکو کې یو ملک به مسلمان خو هلته به یو لوی برخه خلک په کمونیزم قانع شوي کمونستان به یو ملک به وي د مسلمانانو بچیان به وي د مسلمانانو وګوري به یو ډیره برخه خلک به په دیموکراسي باندې قانع شي یو ملک به وي د مسلمانانو لوی برخه خلک به الته په لیبرالیزم باندې قانع شي دغه ډول حالات ته یا دغه وسنیو تصورات ته دغه وسنیو فکری قناعتونو ته چې د اسلام مخالف دي د خلک معاصر جاهلیت وایي یو کتاب دی تاسو کله ولید جاهلیت القرن العشرین په نامه باندې د شلمې پیړۍ جاهلیت ډېر ګلالی کتاب ده ډېر خوندور کتاب ده د په عربی کې په فارسی کې پیدا کیږي ایرانیانو ترجمه کړی دی چې تصرف مصرف هم ذکر کړی خو بیا هم له نشت نه ښه ده جاهلیت القرن العشرین د شلمې پیړۍ جاهلیت په دې کې د جاهلیت تعریف دی په خلاصه ډول باندې کوي او دومره خوندور تعریف کوي چې په اسانه هر چاته یادېږي هغه وایي دا جاهلیت اصل کې د څه شي وایي جاهلیت ناپوهۍ ته نه وایي جاهلیت دې ته نه وایي چې چا سره علم نه وي ډېر خلک به علم به ورسره نه وي خو په د هدایت به روان وي یو سړی به الف بې باندې به نه پوهېږي خو په هدایت باندې به وي کارونه به یې سم وي تصور به یې سم وي دی به بې سواد دی یعنی جاهل د عالم ضد نه ده جاهلیت وای څه ته وای دی وای الجاهلیت عدم الاهتداء بهدی الله دی الله په هدایت نتلل یا دی الله هدایت نه منل دا جاهلیت ده چې الله څه ته هدایت ویلی او دا نه قبلې دا که پرون و که نن و که سبا دا که بل ورځ و که په هر نامه باندې و تر هر عنوان لاندې و دا جاهليت عدم الاهتداء بهدي الله الجاهلية هي عدم الاهتداء بهدي الله دی الله په هدایت نتلل دی الله هدایت نه منل دا جاهلیت دغه جاهلیت مخکې یو شکل درلود هغه به ان شاء الله په تفصیل باندې په دوه درې مقدمو کې ووایو دوه درې درسونو کې بیا دغه معاصر جاهلیت د سیرت النبی نه ورسته وایو چې کله سیرت النبی دا درویش کلنه موده ووایو په سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بعثت دا درویش کاله چې ووایو بیا به موږ تاسو په ذهن کې دوه خبرې پیدا شوي مخکې نه براغل یو بم زوړ جاهلیت پیژندلای وي یو بم بیا هدایت پیژندلای وي بیا چې دغه هدایت چا نه منلای هغه باندې بیا موږ تاسو حکم کولای شو چې څوک نه مني یا تحریف پکې کوي بیا باغه ته معاصر جاهلیت وایي که د ار نوم په ځان باندې ږدي دی هر ازم بولی هغه خپل نظریات که کمونیزم بولی که لیبرالیزم بولی که هیومنیزم بولی که هر ازم بولی که دیموکراسي بولی هر شی چې بولی بیا به ورته ګورو چې دا اوس هغه طریقه باندې ده چې هغه الله را لېږلی و او رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل امت ته بیان کړی او اصحابانو په خپل عمل باندې تمثيل کړی و خلق ته خو دلی و دا اوس هغه دا هغه سره اړخ لګی کنه کوه نو بیا هغه اسلام کې اړخ نه لګاو ور سره انحراف کو دا بیا جاهلیت او دا هغه تعریف دی چې د اوس زمانه مسلمان مفکرین ټول ور باندې متفق دي چې الجاهلیة هی عدم الاهتداء بهدی الله دا که مخکې زمانه کې وه که اوس ده که راتلونکې زمانه کې وي یو سړی به وي دکتورا به یې اخیستې وي خو دی به په جاهلیت کې تر ستونې غرق وي ځکه دی به د الله په هغه هدایت باندې نه ځي یو سړی به وي کتابونه به لیکلي وي خو دی به په جاهلیت کې وي دی به جاهل بولو جاهل د عالم ضد نه ده جاهل د مهتدي ضد ده هغه څوک چې په هدایت نه روان هغه په جاهلیت کې ده او جاهلیت ده د الله په لار او د الله په هدایت نه تلل اوس د جاهلیت پیژندل موږ تاسو ته داسې ضرور دي د اسلام د پیژندلو لپاره لکه څنګه چې د رڼا د قدر د پیژندلو لپاره د تیارې هغه تکلیف پیژندل ضروري دي رسول الله صلی الله علیه وسلم بدلون راوست په خلکو کې دغه خلک یې له څه شي نه څه شي ته بدل کړه دې باره کې انشاءالله تفصیلي خبره کوو عرب په کوم وضعیت کې و په هغه زمانه کې د عربو دین څه شی و ولی رسول الله صلی الله علیه وسلم په مکه مکرمه کې مبعوث شو په مکه مکرمه په جزیرة العرب کې ده دغه د جزیرة العرب د خلکو دین څه شی و کم معبودان یې درلودل کم عقاید یې درلودل کم اخلاق یې درلودل حرام به یې څه ته ویل حلال به یې څه ته ویل او همدا رقم ته د دوی ټولنه په کوم اصول باندې راټوله و منظمه و څه شي به دوی سره راټولول څه شي به دوی سره یو لبل بیلول د نورو خلکو سره یې څه تعامل و د چا تر تسلط لاندې و آزاد و که نه و حکومت یې درلوده که یې نه درلوده په دې شیانو به یې ورځان مختصر مختصر پوه کړو همدا رقم ته د جزیره العرب ترڅنګ یا تنه په دواړو خواو کې دوه لوی لوی امپراتوري وي یو د فارس امپراتوري و د فارس امپراتوري چې په هغه وخت کې تقریبا زر کاله د قیام تیر شوی و زر کاله د امپراتوري ولاړه کله زوروره کله کمزوري کله لویه پراخه کله سره تنګه راټوله خو زر کاله د حاکمیت تیر شوی و د فارس د امپراتوري دغه د فارس امپراتوري و څه شي د دوی دین څه شي و او د دوی طریقه څه شی وه، معبودان یې څه شی وه، عبادت یې څه رقم کاوه، د دوی اخلاق څه شی وه، د دوی قوت او نظام او حکومت او حاکمیت یې دا ټولنه یې څه شی وه چې ولې بدلون ته ضرورت درلود، څه پکې و چې باید بدل شي. بل خواته روم و، د روم امپراتوري دا د روم د رومیانو دین څه شی و، د دوی مذهب او طریقه څه شی وه، د دوی اخلاق څه شی و، د دوی اقتصاد څه شی و، د دوی نظام او حکومت څه شی و، د دوی لښکرې او لشکرکشۍ دا یې څنګه وې، چېرې وې، د چا په خلاف وې، دا یې څه کړي و او په دوی کې ولې د بدلون ضرورت و. چې یو شی د بدلون ضرورت ونه لري، ولې به یې بدلوې؟ خو دا چې رب العالمین دا هرڅه بدل کړ دوی کې د بدلون ضرورت راغلی و دوی نه احساساوه الله ته معلومه و چې دا خلک باید بدل شي ځکه الله د انسانان پیدا کړي دي الله په باندې خپېږي چې د دوی وس څه ته ضرورت ده الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هغه ذات باندې پیږي د انسانانو په احوالو چې هغه پیدا کړی دی او هغه بارک بین او خبر ده په هر څه باندې په هر بارکۍ باندې خبر ده نو الله ته معلومه و چې دغه انسانان هغه ته ضرورت لري بدلون ته ضرورت لري دغه ټولنه کده فارس ټولنه ده کده روم ټولنه ده کده عربو ټولنه ده کده هند ټولنه ده او کده چین ټولنه ده او که نور وحشي او بيدینه او بې فرهنګه قومونه او ځنګل نشینه قومونه د په دوی کې څه شی و چې باید بدل شي دغه زمانه ته عهد جاهلیت وایي دغه عهد جاهلیت به ان شاء الله په یو دوه درې مقدمو کې یو ورځ به جزیره العرب د جزیره العرب خلک د الته موجود قومونه د هغوی د دین په باره کې تصورات الله ته په کوم نظر کتل رسول پیغمبرانو ته په کوم نظر کتل الهي کتابونو ته په کوم نظر کتل ملائکو ته په کوم نظر کتل غیبیات ته په کوم نظر کتل اخرت معنی کوي نه معنی که ایمانه په څه ډول ایمانه اخلاق څومره خراب شوی وو کم پکې خو وو اخه څه شي ګوره کې یو خو ته اخلاق خراب وو بل خو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق زر لګل شوی ما چې هغه ناتمامه ښه اخلاق پوره کړم یعنی یو څه ښه اخلاق موجود هم وو خو ناتمامه وو هغه باید پوره شوی وای نو هغه ښه په دوی کې څه شی وو او بد څه شی وو یو بل مقدمه کې یا بل درس کې ان شاء الله د فارس په باره کې بیا اخلو چې د فارس څه کړی وو او ولې بدلون ته ضرورت وو بل مقدمه کې بیا روم او کوم ورسره د چین او د هند د امپراتوري د هغې زمانې وضعیت ورسره ضمیمه کړای شو ښه کنې خیر د یو درس به بیا بل هم شي دې ته به زړه نه تنګوي دا به انشاءالله د تاسو په فکر کې د دې لپاره د دغه علم لپاره یو مسند جوړ کړي لکه تاسو خو عسکري خلک یاست اوان نه اوان خو ښه کار کوي کنه دښمن په تندې داسې را پریوزي خو د دې د نسبولو لپاره تاسو اول لا څه شی وکوي پوخ ځای ورته ګوري اول پوخ ځای ګوري کنه ځکه چې د زور سره بیا دی پوریږي چې بس یو تا ملي مو خورید نو بیا یې کار وران کړی یا خواته اوله به په خزمه کې ورته ګوري بیا په دې په خزمه کې ګرځي څه شي مسند مسند بیا کلکوي کنده سي اوای پرې دی ها کلکوي تیګو میګو بوجو موجو په دې شانو باندې خې کلکوي دغه نور څه بیا همان ورته دی یو ور دا مسند پوخ جوړ کړي دغه علم لپاره نو بیا به تاسو پوه شئ چې یار دا علم خو دې پرې خودو نه ده دا خو باید ووایو او هیڅ د تاسف ځای نه ده چې تر اوسه پورې نه دی ویلی ځکه تر اوسه لا ټول ځوانان یاستئ الحمدلله یو کال چې سیرت النبي ووایه دا د درویشت کالو او بیا راتلونکی کال خلافت راشده ووایه او بیا ورپسې بل کال عهد اموي ووایه یا خلافت اموي ووایه او ورپسې بل کال عهد عباسي ووایه نو دا څلور کاله شو سیرت النبي یو کال د نورو کارونه سره سره مطالعه پکې کوي عهد خلافت راشده دویم کال عهد اموي دریم کال عهد عباسي څلورم کال عهد الدول د مختلفو بیلابیلو دولتونو د مسلمانانو د بیلابیلو دولتونو ورسته بیا د دولتونو سره بیل شوی دي ټوټه شوی مسلمانان ولی څنګه چیرته دا به بیا وایي نو دای پنځم کال او شپږم کال کې وتاسې بیا حاضر العالم الاسلامي یا د اسلامي نړۍ اوسنۍ وضعیت مسلمانان اوس په کوم وضعیت کې دي چیرته حاکم دي چیرته محکوم دي چیرته زورور دي چیرته کمزوري دي چیرته اقلیات دي چیرته اکثریات دي څوک د چا تر رهبرۍ او قیادت لاندې دي کوم په کوم مذهب او کوم فهم او طریقه باندې دي احناف چیرته دي شوافی چیرته دي حنابله چیرته دي مالکیان چیرته دي ظاهریان چیرته دي شیعه چیرته دي دا نور ګمراه طایفه دا مختلفې ګمراه طایفه دا چیرته دي دا حاضر العالم الاسلامي نو ټول شپږ کاله د ځوانانو په عمر کې د ملایانو په عمر کې دا ډیر څه نه ده نور ټول خپل کارونه ورسره کوي خو د کال په اوږدو کې وخت دومره د هر ورځ یو ساعت یا نیم ساعت بیل کړئ په هغه کې دغه یو مشخصه موضوع په مغه یو کال کې مطالعه نو کې د څلورمې او درېمې درجې نم شروع کې به ترڅو پورې چې ته داسې مدرس کېږي یا ترڅو پورې چې ته د دې تعلیم د سلسلې نه فارغېږي دا به دې ورسره تمام کړی او که مدرس یې یا اوس اخته یې په یو بل کار باندې نو د دې زمانو په باره کې مطالعه او معلومات کول دا څه ډیر ګران کار نه ده ځکه چې اوس معلومات په ټولو ژبه کې شته د همدې سیرت کتابونه پښتو کې شته، هم په فارسي کې شته، هم په عربي کې شته، هم په اردو کې شته، هم په انګریزي کې شته، هم په سیډیانو کې شته، هم صوتي شته ده په محاضرات او په درسونو کې شته، هم تصویري شته ده، هم حتی تمثیلی شته ده، تمثیلی په دې معنی چې که د هجرت حادثه درته یادوي نو یو چا هغه تمثیل کړی ده هماغسې یعنې د فلم په شکل باندې شته که یو څوک د جاهلیت د زمانه په باره کې درته وای نو هغه د جاهلیت د زمانه هغه حالات ژوندۍ تمثيل کړي دي اوس په دې عربي ژبه کې بيخي ډېر شان موجود دي حتی ما دلته لیدل یو شا سره د تمثيلي سیرت او دغه نورسته بیا د مختلف هغه چې تاسو وګورئ ادوار د تاریخ ادوار په دې کې لا تمثيلي شته دي که د سل په سل حقیقت نه دي نو هغه د حقیقت عمومي نقشه درته وړاندې کوي کې تفاصیل ډیر دقیق نه وي نو یو څه خو درته فائدہ کوي څلور پنځه کاله بعد به بیا تاسو په خیر سره داس خلک یاستئ چې که مدرسین کېږئ نو بیا به نر مدرسین یاستئ په خلاص سترګو به تدریس کوئ لچا به ویریږئ نه د چا له سوال نه ځان غونج غونج نه کوئ زه چې هر چیرې درس ته ورځم بس د یو اعلان ورته کوم او دا اعلان په دې دلالت نه کوي چې زه بس رسیدلې مو تکړه یم زه ورته وایم چې هر چیرې اول له درس شروع کوم چې سطر مې ورسره مات شي ابتدا درس وشي افتتاح وشي بیا په آخر کې ورته وایم دا قاری صاحب ته معلومات زه بیا ورته وایم وایم چې څه مزله غواړي مانه پښتنه کوي سلوني عما شئت چې څه مزله غواړي مانه پښتنه کوي خو هغه مت داسې تعجب وکړي چې دا یې څونه لوی داوا وکوله زه برته تاسو ورخطا کیږم تاسو چې لمانه پښتنه وکوي د دې هغه وضعیت به داسې یا بل ما سره جواب وي درته وبوایم ما به غاړه خلاص شي ته به مشکل حل شي یا به لما سره جواب نه دا د تا پښتنه به د دې باعث شي د ما لپاره چې زه کتاب ته رجوع کوم استاد ته رجوع کوم قاموس ته معجم ته رجوع وکوم وګرځم پوښتنه وکم د ما په علم کې اوله به د ما په علم کې اضافه وشي بیا به د تاسو په علم کې اضافه وشي د تاسو د پوښتنې ګټه اوله ما ته را رسیږي زه به مجبور یم زه به ګرځم په کتاب پسې کوم نن پیدا کړ کوم سبا پیدا کړ خو پسې ګرځم تلاش وکوم کله شي په دې منځ کې زه نور ډیر شان پیدا کوم ګټه ما ته رسیږي اوله د دویم حالت دریم حالت دا ده چې نه اوله په باندې پیغام نه مې ورسته جواب پیدا کړ نرغوندې به معذرت وغواړم نه دا څه خبره من قال لا ادري فقد اجاب چې چا ویل نه پیغام بس دا جواب شو خلاص نرغوندې به معذرت وغواړم په معذرت دي چا ور میګ ماتي خلک جنایت کوي به معذرت غواړي بخیه ما خو بل څه جنایت نه کړه خو یوازې پښتنه به نه جواب کړ نو بیا خو به مې بخی فائدہ د دې پښتنې بیا ماته څه شي ده فائدہ دا ده چې ماته د دغو خپلو شاګردانو یا ملګرو یا مشترکینو د دست د دوی هغه ذهني کیفیت ما ته معلوم شي د دوی هغه رجحانات او میلانات ما ته معلوم یو کې د سیاسي پوښتنې کوي هم شا په دې کې خو د میلان دا بل ګوري د بیا اکثره تاریخي پوښتنې کوي ابل ګوري هغه بیا اکثره د ټولنیز اجتماعي پوښتنې وکړي هغه بل څوک ګوري هغه به بیا داسې د ادیانو او مذاهبو او فرقو عقایدو د دې باره کې پوښتنې کوي بل څوک ګوري هغه به بیا داسې د ادب او د شعر او د عواطف او احساسات او د دې باره کې پوښتنې نو بیا ماته د خپل یارانو هغه کیفیتونه را معلوم شي چې کیفیتونه را معلوم شي بیا په هغه طریقه د سره خبره کولای شم چې هغه دی پې ښه پوهېږي چې هغه کې ښه جذبېږي هغه خبره دی یې ښه اخیستلی شي رانه نو دا چې زه ورته وایم چې هر څه زړه یې مانه پښتنه کوي د دې معنی دا نه ده چې زه په هر څه باندې پوهیږم بلکې معنی یې دا ده چې زه به یو واره د تا په اندرونی حالت باندې پوښم هغه شیخ سعدی صاحب وایي کنه وایي تامر د سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد ترڅو چې چا خبره کړې نه وي د هغه عیب او هنر هماغسې پټ پاتې کېږي زه خو به یې وارې په دې پوه شم چې په تا کې اوس علم څومره ده او ضرورت د نور څه شي ته ده نو یو ورځ به خیر سره دغه د هغه زمانه ووایو د عربو ما قبل اسلام او یو ورځ به د فارس ما قبل اسلام، یو ورځ به د روم ما قبل اسلام او یو ورځ به د هند او د چین او د شاوخوا تر نورو خلکو نو بیا به تاسې په خیر سره د دې ځای نه به دغه د اسلامي تاریخ یوه شامله مطالعه هر اړخیزه مطالعه په بنسټیز او داسې سیستماتیک ډول باندې درجه په درجه ووایه او بل کال بیا که زه درسره وم که بل چیرې وئ الله دې تاسې په ژوند کې برکت واچوي بیا به عهد خلافت راشده ووایه عهد اموي به عباسي به ووایه بیا که ته لس کاله بعد پنځه شپږ کاله بعد که ملا کېږې نر ملا به که خطیب کېږې نر خطیب به که لیکوال کېږې نر لیکوال به الفاظ اصطلاحات کلمات نمونه دا ارڅ په خپل ځای باندې به استعمالې کوالی کېږي خ نر والی به کول سوال کېږي خ نر پو ول سوال به که مفتی کېږي بیا به سم پرانو سترګو باندې فتوا ورکړي که یو تحقیقي مرکز کې کار کوي نو بیا به خط تحقیق خلی کوالی خط تالیف دا به بیا کولای شي په دې ټول شانو به او په یو مجلس کې د یارانو سره کې نه هغه مجلس به داسې خوب په مخ به ولای شي نو بیا به یو ډول اجتماعیت تر کې پیدا شوی او دا څومره علوم چې د تاسو حاصل کړي دا به بیا داسې په خجبه په خطرخه په ژوندۍ بڼه په ګرم شکل باندې هغه خپل مخاطبینو ته رسول شي دغه کړي علمونه به ور سره تازه شي هغه کمپیوټر په اصطلاح ریفرش بشي ور سره دا کړي علمونه به مر سره تازه شي ځکه دغه شیان د تاسو په علم کې نور اضافه راولي او دغه حاصل کړي علم د استعمال لارې چارې او طریقې دا هم بیا درخې درته نو زه فکر کوم نن به دې ځای باندې بیا بس کو دغه د جاهلیت د زمانه په باره کې مختصره خبره و یوازې یوه اشاره وه ورته تفصیلات به انشاءالله د سبا نه بیا ووایي او دغه د سیرت د مقدمو نه چې خلاص شو د درې څلورو مقدمو نه نو بیا هغه د دعوت مضمون په خیر سره درې ورځې بیا هفته کې د دعوت مضمون قواعد الدعوه الى الله دغه پر کتاب هم پیدا شوی وي ولس قاعده دی ورکی او د دعوت د څلورګونې ارکان پکې دي دا د دعوت څلور رکنونه دي دا به ان شاء الله پیژنو داعی ده مدعو ده محتوا د دعوت ده او طریقې او اسالیب د دعوت